د وطنیت دوی څرنګه استعمال کړی دی بیا یې عملي دنیا ته څرنګه راوښلی دی او مسلمانانو باندې څرنګه منلی دی یو قسم انګریزان هغه وو چې هغو یو چې موږ د حقوق بشر والا یو د حقوق بشر حقوق انساني وغیره د خبرې هغه وخت کې ابتدایي وي د دوی ورکې خپله ډېره تجربه د خنځیرانو نه وه هغه د حقوق بشر والا او د تعلیم والا او د امن والا وغیره وغیره دا نومونه ځان باندې ایښي وو لکه لټ میکاله غونې خلک و څه خلکو مو هغه ډکټیټر و سخت و فوجیان و جرنیلان و کنه و د ملکونه قبضه کړي نو یو خو دې خبره ته خو بیدار و اوسې ګوخه که د انګريز تاریخ نه ځان خبره و دا دوی خبره ذهن کې وساتو دا د دې نوې تاریخ فلسفه لري ان شاء الله ته ډېر غټه فائدہ ته درګي کچره تاریخ مر وختل ښه چې کله داسې شاونه جوړ شول نو بیا د دې یو فائدہ و فائدہ نور غټه فائدې وی یو فائدہ د تنلاند خم چې کله د مو خلک دې سکولونو او کالجونو کې ورداخل شولو د مو ملایانو دا خګړه دی انګريز سره وکړله له شعوري تور باندې چې ملایانو ویلو چې دې سکولونو کالجونو کې د صلیبیات او د عیسایت تعلیم دی هغه ور کې خلکو ونه موندل نو بس خلکو ورغلو خلکو ته ملایان د دروغي که ملایانو مخکې نه ویل وایي چې دې کې سیکولریزم او د وطنیت تعلیم دی یا دې سره متعلق کوم شونه دي دا تعلیم دی نو بیا خو خلکو مغه موندل وایي چې کوم ورته یاد کړه علماء نو به خو به خلکو نه نفرت کول خلکو نفرت ځکه ونه کړ چې کوم شی ورکه وای پیژندل نه او چې کوم پیژندل ورکه نه نو ملایانو خپل وردیکا کړی دي د خلک د سکولونو کالجونو ته نو سکولونو کالجونو ته کله د خلک ورغلو نو د سکولونو کالجونو کې خاص تر ویم به کالجونو یونیورسيټونو ته هغه یونیورسيټونو کې څا د انګريزانو ملکونو کوي لک تعلیم به د اسلامي ملکونو کې کول بیا ستر غړ تعلیم د پر مغه ځای ته لګل هغه تعلیمونو کې به څه شو چې ده قوميات ته وده لسانيات ته وده وطنيات ته وده حزبيات ته کنه ده دغو شونو ذکر وخه وده حقوق بشر ولا ذکر و ودا ذکر ورکه و چه ياره ده وطنيات کوم ده ده ده ده هر چا حق ته وده کومه قبضه چوک په يو بل بنه وکی اول مته ويل چه اقدامي جنگ حتی که دفاعي جنگ د کې معنی ده کنه وطنيات کې کوم اسلامي دفاعي جنگ ده اور کې معنی ده و اقدامي هر قسم معنی ده نو د وطنيات نظریه کې دا شعر رات کړو چیرې د بل چا لقب نه سینا بل ملک به نه نیسي نو دې ځه وخت کې د کالجونو او سکولونو او یونیورسيټیانو کې کوم مسلمانان وړ کې وو یا د انګريز مقبوضه علاقې ولا کوم وړ کې وو هغه زړه کې سوچ وکړ چې دا خو انګريز مو سره انداسه کار کړی د مونږ علاقې نیولې دي نو که کله دوی ته د خرابې خو معلومه شوله بیا خو مخه د خبره زین ته ورتله چې یاره د انګريز چال ځکه دی چې خپل علاقې نیولې دي خپل د شهر ته خیز دا غلط کار دی د علاقو نیول د ملکونو نیول غلط کار دی ملک یې نه نیولی دی او خپله ورته یې هېڅ د غلط کار دی دې کې خو بیا شک پیدا کېده چې یاره دې کې ته چال شته پیدا کېده که نه پیدا کېده اوس دې کې معقولیات پیدا کولو دپاره سنجیدګي پیدا کولو دپاره چې دا شاید ته خپل وګڼې د انګرېز یې ونه ګڼې چې کوم نرم انګرېزان څه چې هغوی چې حقوق بشر دی او دغو انګرېزانو زیاتی کړی دی او دوی د ملکونو ول نیولي دي او هغوی د تعلیمي نظام اصل کې دغو وضع کړی دی دا هغو نه دی وضع کړی ته کوم جرنیلان دی او فوجیان دی او نه ملکونه یې نیولي دي دا د هغو بله خبره ده دا د تعلیمي نظام دغو نرمو انګریزانو د حقوق بشر قایل کوم انګریزان دي دوی دا شی وضع کړی دی پوهېږو مطلب که نه پوهېږو دې وجې نه دې کې لږ معقولیت پیدا شو څه وکي څه چال وال نه دی څه شی نه دی چال وال نه دی همدغه خال څه کله د یونیورسټیانو او کالجونو نه فارغ شولو مثلا د محمد علي جناح شکل کې فارغ شول همدارنګه نور کوم اسلامي دنیا کې کوم لیډرانو زعیمانو هغه څه کله فارغ شو نغه خو به د نور ولسونه راوچته ولو کنه د وطنیت په نوم اوس د انګريز چال دا و انګريز سوچ ورته وکړه انګريز چال دا اوس د وطنیت په نوم باندې د وطن په نوم باندې ځکه چې خلکو دا ناره وه چې انګريز موږ خپل وطن نه وباسو اسلام د پرې وباسو به اسلام ورکه کم کو انګريز وباس نه غو خپل سیکولریزم ته د وطن وطنیات نوم ورک اوس انګريز په دې پیدا څه مکازه سیکولریزم د وطنیات په نوم د ځای کې نافذ نکوم نو ته څنګه زه لوړ شوم مثلا د سیکول سیکولر مذهب رسره وځي د اسلامي ملکونو نه خو کچره دا وطنیات د سیکولر سیکولریزم د سیکولر نوې کفري مذهب دا زه د وطنیات په نوم د ځای کې پرېږدو نو زب نو موجود خو دا نظام به پاتې شي او د کوم 200 یو نیم سل کال مو تیر کړل دا فایده مند شي نو اوس انګريز وتل سل کال بعد ښه د انګريز یو دریام نسل وتل څلورام نسل و دغه نسل دی د پر کوشش شروع کړ د اول نسل چیرې څه طریقې سره مخکې نه د خلکو ذهنونو کې د وطنیت او د قومیت جذبه و چې دا عقیده خلکو ته ورزده کو مطلب یې دا و چې انګریز سیکولر انګریز دا نه غوښتله چې د تا ملکونو نه په اسلامي طریقې وځي اسلامي طریقه دا و چې د جهاد په ذریعه وځي په زور ته وباسي نو بیا خو انګريز بنتل خپل کفري مذهبي ځان سره وړل انګريز دا وختله چې په خپل طریقې لوړ شي خپل سیکولر طریقې سره لوړ شي سیکولر طریقې سره ځلوړ شي نو انګريز بلوړ شي او نظام او قانون به پاتې وي نو بیا د انګريز تاګ او نه تاګ خو څه پیدا نه کوي که موجود وي او که لوړ شي په دا هغه نه کوي که بیا د نظام وزي بیا موجود یو کلر شي وا خبره ده ځکه که موجود یو جزیاب مني خیر د موجود دی موجودیت مسکو نو دی واجب هم د مخکې نه ورته دا کار تعلیمي ذریعه سره شروع نو بیا د محمد علي جناح غوندې لیډران راوچات شولو د وطنیات ناره شروع کړه دا زه یو مثال په تور څخه پیش کوم د تاسو پیژن دا مسله مره نور د داسې خاص وطنیات کې د خاص کردار د دې نشته د خاصه د انګريز خلاف کې د خاص کردار نشته د کردار یو بل ځای کې دی هغه سیکولر کردار دی البته نو دا چې لیډران راوچات شول او هغو دا ناره شروع کړله د وطنیات اوس ځنه مسلمانان خو سره داسې وو چې هغو ته سره پاته نه وه څه دا انګرېز طرف نه راغلی شاید دی خو هغو ویلو چې دا خو د انګرېز خلاف څه دی خو دا خو د مو لیډر صاحب ځان نه دا یوه طریقه جوړه کړې ده د انګرېز د ویستلو هغه خو دا سوچ و اکثریت مسلمانانو انداسې وکړو اوس اکثریت مسلمانانو په دې نه پوهېږي د وطنیات والا نظریه کافرو طرف نه راغلی دی انګرېز طرف نه نشنلیزم راغلی چاته پته شته اوس نشته نو هغه وخت کې خو بیا بلاوله نه واګن نن سال کوله مخکې مثلا هغه نه بعد کله او څه خال ګور کې داتې وې مسلمانانو کې څه خال داتې هغه ته هغه ته دا پاته وا چې دا د انګريز نظریه ده هغه چیرې د انګريز نظریه ده خدا د نرم انګريز کوم دی چې کوم د حقوق بشر کا کایل انګريز دی د مغ نظریه ده بیا دې کې کوم دینداري خلکو هغه دا سوچو چې یاره د نظریه خو غلطه ده نظریه غاټر لک خلکو اله د غوتو شمار خلکو نظریه خو غلطه ده خو څه په دې نظریه د کافر وبسو ورسته بیا اسلامي نظریه قائم کو دا همیشه څه داسې داسې کار د کله کفر سره وک همیشه گزار خوري ضرباب خوري او دا ضرباوي چې هغه لس بیا د ملي سموي نه شي صحیح دی چې جمهوریت سره دا چل کړی چې وطنیت سره دا چل کړی همیشه ضربه د خپل خړلې دغه ته ضربه نه ورکړي پوره تاریخ وګورو نو دی وخت کې وطنیت په باره کې ځنه خلکو دا سوچو چې کوم اکثریت د تعلیم یافته خلکو وو یا څو هغه ته د پته لګیدل سیره دا خو د انګرس د چال معلومیږی نه هغو کی معقولیت چولو د پر انګرس یو بل کار وک عمومی خلکو د پر هغه تعلیم یافته خلکو د پر دا شی معقول وګرځول او سنجیده وګرځول هغه کیسه هم درته وکړله کلیجونو یونیورسټیانو کی په کومه طریقه عمومی خلکو ته څه کله دا شی معقول ګرځول نو هغه د پر دا طریقه اختیار کړه څه نن لیډران راپورته کړل نن و د دې راپورته کوانو نه 40 کال او 50 کال بعد ورته دغه حواله کړل ملکونه ورته حواله څلوېښت پنځوسو کالو کې نسلونه ختمېږي که نه دې وخت کې دغو لیډرانو ته سزاونې ورکړلې وی ولو جیلونو کې بند کړلو که نه هر قسم کیسې ورسره وکړلې نو دې کې معقولیت نور پیدا شو ته وګوره دا نظریه او دا عقیده د انګرېز خلاف دی که نه که چېرې د انګرېز خلاف دا وای نه نو خلک به ولې بندیان بندیان کول و دا لیډران یوه بله فایده انګرېز ته دا ورسېده چې کله انګرېز وتل نو دغو لیډرانو خو د انګرېز مکمل حقیقت پېژندلی و که نه نو انګريز وتلو وخت کې دا لیډران ټول مړ شول ځکه ټول بډاګان شوي وو کنه که د اعظم یو کال او کشپک میاشتې پر ژوندی و چې پاکستان کله جوړ شو مړ شول ابل هندو کوم هغه او ګاندي هغه ورمردار شول هغه ځکه انده چې نور لیډران د خاص ډېر وخت پر پاتې نه دي شوي بیا ته کوم د انګريز انګريز حقیقت نه څه خبرو انګريز د بل فائدام ورکي وکړله صحیح دی بس نوی خلک روغلو او واسي بس د زړو خلکو مقلدینو نو دې ذریعه سره دا عقیده د وطنیات دا د تو شای دی او تو د فائدې شای دی او د انګريز د نقصان شای دی دی وجنه سم زورونه ورته ورکړل او بل غټه فائدې دا ورکي وکړله چې کوم لیډران د تا لیډران چوک وو د زړه علما وو کنه د هر مسلمان لیډران کوم غم علما وو نو هغه څه کوم علما ته دي خلکو مشران جوړ شي و انګريز لوړ شي ها انګريز په دې پیډه ته ځکه لوړ شو علما د دې خلکو مشران وینو د ماته اکثره اسلامي نظام راولي صحیح ده که صحیح نه نو دوی دغه خلک چې کله د انګريز مقابله کې دومره جلونه وخړلو دومره تکلیفونه تیر کړو د خلکو د زړه مشران اندر خل جوړ شو و دا و اصل کې سیکولر څه کله سیکولر نو انګريز کله لوړ یو ته وطنیت محبوب پرېخل او د وطنیت په نوم درته سیکولر مذهب پرېخل صحیح شوه اوبلې ددې نفیس کوونکي اوچلوونکي خال کې درته هغه سیکولر خال پریخلرو څه هغه او کې د دین او د اسلام نوم نشان نه دا دواړه درته پریخلو و دې ځای کې دې لیډرانو باندې که ډېر څوک بدګومانه وای هغه ورباندې ګومانو چې دا عیسویان شوي دي خو چې کله ورنږدې شولو عیسویت ورکې ونه سیکولر کفر هغه پیژندل نه تا کوم ورکه او کفر پیژندل نه ته کوم ورکه جوړ ته یاد کړه او ورکه موجود نه دی وجه نه دی وی به زیاته نه زیاته کبیره ګناه به کړی وی کنه ګیره خریلې دی په تلنه چولې کبیره ګناه کړی نور خو مسلمانان دي نو ځکه چې حسابیات خور کې نشته مو هڅه ور باندې ګومان کړو دای حسابیان دي انا کې حسابیان انګریزان په خپل نه نو دی له سره لکه څنګه وطنیات ته ته محبوب کړ او د وطنیات په بنیاد باندې کوم دولت او ریاست قائم شغای ته ته محبوب کړل هغه باندې سار ور کول ته تیار شول انده ته دالې ډرونون ته ته محبوب کړو انتهایی مقدس هستیان دینه جوړ کړل د پاکستان معاشرتی علومو کې خدیجه رضی الله عنها او نبی صلی الله علیه وسلم نه شروع وکي د دې تسلسل څه به نه وي کدا اعظم سیکولر باندې ور ودرې معنی دا چې کوم جد او جهد د الله پیغمبر کړه مغه دی کړه صلی الله علیه وسلم نو دا ټول د تاته محبوب کړل دوی تاته دا نظام شروع کړل چې شروع کړل د اسلام په نامه سیکولریزم درته محبوب کړل دا هر شی تاته محبوب کړل کفر باندې اوس تاسو ارمتول چې کفر باندې تاسو هر متوال انګريز لیوانه او دې ځکه پته کېده د مخ خرابو انګريز و انګلستان کې موجود او برتانیا کې فرانس کې امریکا کې او نظام ورته چلول خو وفاداری سره چلول خپل سر د ورکول ور باندې او هر کال د دې ازادي ولا ورې ځن ته منوله المنزله ده واغه هغه کې خ صحیح چا کښې واله ته وګوره دا فلانی لیډر مو انګریزانو نه دغه آزاد کړو د انګریزانو والا سفارتکار نه وي سفارتخانه والا هغه ان تر غختلو هغه مجلس کې کینوي ته ته چا کې وای ته چا کې وای چې یاره مو دغه آزاد کړی را پاکستان مو آزاد کړی وی افغانستان یې پلانه مو آزاد کړی هغه در سره چا کې وی ته بالکل بالکل و تقریرونه کې ټول ته انګریزان ته کنزلن کې د خبيسان مو غلامان جوړ کړي وو دا او کنه و ته چا کې وای هغه در سره خلک څنګه ته بالکل هغه انګریزان ډېر بدترین خلکو هغه چې کوم ډکټیټر وو دا وه او بس دې نظام کې تاسو ته مو ویلو چې ګناه تصور شته نه ځکه چې غیب باندې د ایمان تصور نشته دوی هیڅ کله خپل نظام بدناموي نه البته د خپل نظام مشرانو پسې څه په خولې راځي هغه یې هغه یې خیر دا بدنام شي خو چې نظام باج مشرف ګورې نه مشرف نه د جدر مثال نه خو مشرف ګور نه جیل کې ټول خلک ورباندې لعنت یې نو شریف ورباندې لعنت یې ورباندې زرداری لعنتونه یې لري د ټول حکومتونو ورباندې لعنتونه یې خو طریقه چې کومه مغه شروع کړه طریقه پرېږدي نه مثلا دا لعنت ورباندې یې چې د امریکا ته پاکستان حواله کړی دی او د مجاهدینو خلاف جنگ چې کوم دی شروع کړی دی دا د امریکې په خوله شروع کړی دی خو اوس یې موږ جاري ساتو مشرف خو جیل ته چوو پنسي کوو یا خو څه کوم څه دې شروع کړی دی هغه جاري ساتو هغه به نه پرېږدي خو هغه غلط نظر وي خو غلط نظر خو ته پرېږده کنه نو ولې شروع کوي نو دا یو قاعده ده دا یو قاعده په دور ذهن کې وساتو څه همیشه د نظام بدنمولو نه بچولو لپاره هر قسم کار کوي حتی که خپل مشر بدنموي او خپل مشر پسې هر کس کنځل کوي ځړ کوي غیبتونه ورپسې کوي جلون ته چي پنسي کوي صدام قذافي څوره د کفر تلر کولاو کړی وي غترب هغه په خپل ختم نه کړلو خپل ختم او بچا خان څوره جلون خړل دي د نشنلیزم په واجه هغه ته څوره محبوب جوړ کړل تو اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین